په صفات لازمه او متضادو کې بل صفت دی چې هغه ته ویل کېږي استعلا او د هغې مقابل صفت دی استفال استعلا دا ویل کېږي اوچتوالي ته د دې صفت مقصد دا د چې کوم حروف کې دا صفتی پای کې بم د جبې جړ بر تعالو ته پورته کیږي یعنی کوم حروف چې غټه دا کیږي نو پای کې صفت د استعلا ده استعلا معنا غټ ادا کېدل دې ته حروف مستعلیه وایي غټو حروفو ته او دارنګې دې ته ویل کېږي حروف مفخمه استعلا په وو حروفو کې ده خص ضغط او قض خا صاد ضاد غين طاء او قاف او ضا دا اووه حروف په هر حالت کې غټ ادا کیږي ډک ادا کیږي دا سه یو حالت په دې حروف ناراضي چې دا د غنی کله باریکم ادا شي دې توي حروف استعلا دا غټ حروف دي اصل کې دا غټ حروف چې دي دا هر حالت کې غټ ادا کیږي نو د دې مقابل کې چې کوم صفت ته هغه ته ویل کیږي استفال استفال معنا لاندېواله معنا د دې حروف د ادا په وخت کې د جبې جړ تعلل نه پورته کیږي بلکې د جبې جړ لاندې وي او داسې قسمه حروف هغه د حروف مستعلیو نه علاوه دي د حروف مستعلیو نه علاوه چې کوم حروف دي نو هغه ته ویل کېږي حروف مستفله استفال معنا باریکوالی یعنی دا حروف باریک ادا کېږي نو حروف مستعلیه وو نو د دین علاوه چې کوم حروف دي نو هغه به مستفلی دا چاته نه یاد نه د حروف مستعلیه او نه علاوه حروف مستفعله دي نو حروف مستعلیه هغه حروف ته وایي چې ډک ادا کیږي او مستفعله هغه حروف ته ویل کیږي چې باریک ادا کیږي او اصل کې دا کم حروف چې بیا ډک ادا کیږي نو د دې د ډکوالي د پاره خپل مرتبه دي بعض ډېر ډک ادا شي دا و حروف کې چې کوم دي بعض لګ داغې نه کم ادا شي مراتب د تفخیم دا پنځه مرتبه دي د تفخیم تفخیم معنا ډکواله نو کوم حروف چې ډک ادا کیږي دا غي پنځه مرتبه دي ستاسو د قاعده کې مراتب التفخیم انا دې قاعده شته مراتب التفخیم دا مونږه ذکر کړی رستو قاعده کې را روان دي د تفخیم مرتبه کم حرف بډک ادا کیږي ډیر او کم به ډک ادا کیږی لږ ګزارې سره کم د هغې نه لږ کم مراتب د تفخیم پنځه دي ټولو کې اوله مرتبه د ډکوالی دا ده چې غټ حرف راشي او د هغې پسې رستو الف راشي یعنی غټ حرف باندې فتحه ده رستو تی الف ته بس ولا الضالين دویم ټولو کې ډک کم حرف یو خدا ډک دی پسې چې کم ډک ادا کیږي دویم نمبر نو چې فتحه پر راغلی زبر خرستو ته الف نه دا دویم نمبر ډک شو لکه صدق غفر خلق صدقه کې وګوره صاد او قاف ته وګوره خلقه کې خا او قاف ته وګوره ډکه دا کیږي خو دومره ډک نه دا کیږي څومره چې غاولو چې رستو ته الف وو دغه مراتب د تفخیم ستاسو په قاعده کې تیس نمبر صفحه کې وګورئ 30 نمبر صفحه کې وګورئ مراتب التفهیم مراتب د تفهیم یو مونږ وی المفتوح قبل الالف او دا غي درې مثالونه بل المفتوح ليس بعده الف فتحه پی غرستو تی الف نه دریم ضمه المضموم چې ضمه پی راغلی مثال به څنګه طبع صرفت ضربت دا طبع او صرفت او ضربت دا وګوره ضمه پر راغلي په غټو حروفو باندې نو دا اوس ډک ادا کیږي خو دا غمخ کې دوه په شان نه دا غمخ کې دوه په شان ډک نه ادا کیږي هغه نه لک کم شو سلورم څلورم دا ده چې ساکینی غټ حرف باندې سکون رالو غړندې پیرالو دا څلورمه مرتبه ده د کوالی شو دا څومره چې په کته راځي دومره حروف هم په کته راځي د کوالی کې کمې راځي او پنځم دا ده چې کسره پر راغلی نو ګور غټ حرف باندې کسره ده بوز داسې غټ نه ده کې چې کم باندې فتحه ده په دې ساکن کې په دې ساکن کې بیا تفصیل یو دا د چې ساکن راغلی یو مخ کې ته فتحي نو ګوره کم حرف چې ساکني معنا غوړندې په یو مخ کې ته فتحه ده نو دا دویمه مرتبه سره به ولګوي دا داسې د لکه پاغي په خپل فتح راغلی دا دویمه مرتبه د تفخیم کې شو دویم هغه ساکن دی چې مخکې ته ضمه یي لکه مقمحون قاف نه مخکې ضمه ده نو دا داسې شو لکه درېمه مرتبه لکه ضمه دا په درېمه مرتبه د تفخیم کې شو او چې مخکې ته کسره لکه نذیقه نو دا پنځمه مرتبه کې شو نو ساکن دکې تفصیل دې که مخکې تې فتحه ده دویمه مرتبه کې به شي که مخکې تې ضمه ده دریمه کې که مخکې تې کسره ده پنځمه کې دا دي مراتب د تفخیم او د ډکوالي د حروفو نو چرته چې غټ حرف راشي لکه تاسو وي خص او ضغط قض دا غټ حروف دي نو دا به داسې نه چې ګنیر ځکه به یو شان غټيږي بعضې ځکه ډېر غټ بعضې ځکه لګ او تاسو هم په دې دیرشمه صفحه کې وګورئ چې التفخیم او بیا لیکلي الحروف الهجا به اعتبار التفخیم او ترقیق دا حروف هجا نه دي الف نه یا پورې دا په درې قسمه دي یو ما تفخم دائما چې همیشه ډکی یعنی معنا دا سي نه راځي چې کله د باریک کم راځي باریک نه راځي اگر چې ډکوالی کې کله لک کمې راځي دا کم دي خص ضغط انقض بیا ما ترقق تارة و تفخم اخرى کله ډک او کله باریک الف لام را الف لام را دا داسې حروف دي چې دا کله ډکی کله باریک ګوره الف کله ډکی چې مخکې ته غټ حرف لکه قال او کله باریکی چې مخکې ته باریک حرف لکه وکانا لام دا کله ډک وي د الله د نوم الله په نوم کې چې لام راشي مخکې ته فتحه یا ضمه دا به ډکي الله دا اوس ډک ته مخکې ته ضمه راشي هم به ډکي قالوا الله مثلا را دام کله ډکه یی کله باریکه د را قواعد به درته راشی د لام بم راشی او دریم هغه حروف دی چی همیشه د پاره باریکی دا کم دی غیرهما یعنی علاوه د دی مخکې دوو نه یو خو ګوره ټول همیشه د پاره ډک راځي خو صدغ تنقذ دویم کله ډک کله باریک الف لام را دي ته وشي به مستعلیه يا الف لام را ته مشابه د غټو سره او دریم ما ترقق دائما چې همیشه باریکیا د دې دوه نه علاوه نو ګوره الف لام را کې دا دام چې کله غټيږي دا لام او را نو دا بم کله سي کله به ډېر ډکی کله به لګ ډکی لکه را شو ګوري تاسو په غفاره کې دویمه مرتبه کې ده نو دا مراتب د تفخیم یاد کړئ